و ایمان الله حبیب صلی الله علیه وسلم ته ویلو اصل کې دا زراری المؤمنین خبر د مبتدا محذوفه ده ما حکم زراری المؤمنین اهم فی الجنه ام فی النار سر حکم درې ماشومانو د مؤمنانو چې واړم رشي بلوغ تني رسیدلی دای په جنت کې وي او کدی په پور کې وي قال الله حبيب فرمایل من آبائهم دا د خپل مور او پلار نه حسابي یعنی جنت ته وځي فقلت نو ما ورته یا رسول الله اذا الله رسول صلی الله علیه وسلم بلا عمل ته خو عمل نه کړي قلت ما ورتوی فزرار المشرکین غاولات د مشرکانو اے کافر او مشرک چې کوم نابالغ اولاد مړ شي دې سوکم نه قال من ابائهم وداد خپل پلارانو ندی یعنی پلار او مور چون کی کافر دي نو د حدیث ظاهر دار دی بم جهنم تزي چې د مسلمانانو نابالغ بچي دا به جنت ته ځي او د کافرو د نابالغ بچو چې مړ شي دا غي باره کې د علماو اختلاف اکثر ائمه په دې کې توقف کړي چې بس الله تعالی علم سپارل شي او څوک دا موي ګور ما بعض مذاهب په کې دالي چې دای به د جنت او د جهنم په منځ کې چې هغه ته مقام اعراف ورشي او سو کوئی جنت لبدی خود جنتیان او خادمان خو صحیح قول چرست علماء او محققین ذکر کړي چې دا د هغه و حکم دی چې لال الله حبیب ته د دې بارکی دا بل حکم نو نازل شي رستو یې صحیح روایتو کې راغلي چې د مشرکانو نابالغ اولاد بم جنت ته دې تباز علماء کرامو ترجیح ورکړي لکه مرقات او مرعات دغه اقوال دلته ذکر کړي وعن